د قیامت په ورځ به د جهنم دروازې پرانستل شوي وي کافران به ډلې ډلې جهنم ته داخليږي همدغه شان چې کوم مسلمانان دا شان وي چې په هغې باندې د جهنم فیصله وشي هغوی به هم جهنم ته داخل کړی شي او جهنم کې د خپلو ګناهونو سزا به هغوی ته ملوشي، د هغې نه بعد به بیا فیصله وشي او هغوی به جنت ته داخل کړی شي. بیا چې کله اهل جنت جنت ته لاړ شي او اهل جهنم جهنم ته لاړ شي نو د هغې نه بعد به یو اعلان کولو والا اعلان وکړي چې ای جنت والو ستاسو لپاره مرګ نشته او همیشه همیشه لپاره به جنت کې اوسئ او دا اعلان به هم وکړي چې اے اهل جهنم یعنی جهنم والو ستاسو لپاره هم مرګ نشته او همیشه همیشه به جهنم کې اوسئ نو دینه بعد به بیا مرګ نه راځي اهل جنت به په جنت کې همیشه د پاره اوسي مرګ به نه وي اهل جهنم به په جهنم کې همیشه د پاره اوسي مرګ به نه وي او بیا به دې کې ډیر زیات وخت تیر شي یو وخت به دا شان راشي چې جهنميان دی به د جهنم چې کومه فرشته ده مالک هغې ته به اواز وکړي ونادوا یا مالک لیقض علینا ربک قرآن کې الله پاک فرمایي چې دا جهنميان به د جهنم فرشتې ته आवाज وکړي چې اے اے مالک د جهنم د فرشتې نوم دی مالک چې اے مالک لیقضي علينا ربک ستا رب دې په مونږ باندې فیصله وکړي مونږ دې ختم کړي چې مونږ نستو نابود شو نو دا فرشته به بیا جواب ورکړي، مالک فرشته به جواب ورکړي دې جهنميانو ته، قال انکم ماکثون، دا فرشته به وایي چې تاسو په دې جهنم کې پاتې کېدونکي یې همېشه دپاره، مرګ به نه وي بیا، او دا جهنميان به په جهنم کې همېشه دپاره بیا پاتې وي. الله پاک دې مونږ د جهنم د عذاب نه وساتي مونږ لا دعا کول پکار دي چې د جهنم د عذاب نه الله پاک مونږ بچ کړي او ګناهونه مونږ له نه دي کول پکار که چېرته مونږ نه ګناه وشي نو مونږ له توبه ویستل پکار دي استغفار ویل پکار دي توبه ویستل پکار دي ځکه الله سبحانه وتعالی په توبه ویستلو باندې ډېر زیات خوشحالیږي مننه راضي کیږي او همدغه شان د استغفار خپل فواید دی دنیا کې ډېر زیاتې فائدې دي او اخرت کې هم د دې ډېر زیاتې فائدې دي د قیامت پر ورځ به زیات خوش نصیب به هغه کس وي چې د هغه په اعمال نامه کې استغفار زیات وي نو موږ له پکار دي چې موږ ګناهونو نه ځان وساتو که ګناه رانه کیږي بیا توبه وباسو او انسان نه ګناه کیږي پیغمبر یا فرشته نه ګناه نه کیږي ا د ګناه نه پاک وي باقی هر انسان نه ګناه کیدای شي نو چې کله موږ نه ګناه وشي نو موږ له پکار دي چې توبه وباسو په اخلاص سره او بیا دا ګناه نه ځان وساتو که بیا ګناه وشي بیا توبه وباسو که بیا ګناه وشي بیا توبه وباسو دا شان استغفار دا ځان باندې لازمي کو